خو چې کم دنو دلیل ذکر کوي د احناف او دلیل ذکر کوي چې دا قضا چې دا دا واجب په زور نس باندې ده نوی نس تاجت نشته د دې لپاره دلیل وینو دلیل تلغوه کړي یو حق خپل ځان باندې راواړو چې یو حق چې بچا واجب شي لکه پرس کا زه چې کمدنو د دې حضرت شیخ صاحب چې کمدنو زر روپۍ قرضدار شوم فرض ګوره وامه زر روپای څه شوما قرض اوس د دې زما د ذمه د فارغېدلو سو طریقې دي یو د تماویلو چې زبا دا په 15 تاریخ سره کوم درک په 15 تاریخ په سره کوم درک صحیح ده اوس په زما وګي درنی دي کنه په زور روپو زما وګي سدي درنی دي زما دا وګي وسنګ سپکیږي یو طریقه چې زه په خپل ټیک ټایم په 15 تاریخ زر روپۍ راوالم او د حضرت شیخ لور کوم ټیک شو زما وګي حق په ساقط شي کنه ټیک شو دویم دویمه طریقه دا ده چې دل خدای توفیق ورکي اما ته و چې زما ماپ کړي زما وګي بس پکې شي کنه ها درم دا مونږ شو چې ما هم په ټیم ورو نکړي د د د طرفه د معافی اعلانوم شوه نه دی نو تو وای پیمانی وای چې زما وګی درنی دي کې نه دي درنی ها اوس 15 تاریخ نه زلیټ شوم بل 15 راغې بل 15 راغې دو درې میاشتې زسو شوم لیټ شوم په دې لیټ کېدلو باندې زمانه دا قرضه معاف کیږي زمانه د قرضې معاف کېدلو طریقه څه ده یا چې زسکم ورکم ټیک شو او یا راته دې سکی مات کی اوس ټیک شو په 15 تاریخ ورکولو په 15 محرم سو ورکولو ما په 15 محرم ور نکړي چې 15 محرم می ور نکړي نو افضل اولا بهتره داوا چې ما په 15 تاریخ څخه کړه وي ور کړه وي خو چې په 15 تاریخ می ور نکړي نو د غوروالي غورواله رانه شو پوت غوره کارونه شو خو ساقط شوی رانه نه دی ساقط شوی رانه نه دی نو کو غورواله پوت شي غورواله هغه 15 محرم ز بیا واپس کوله نشم چې پیچه پیر او زه چې کمندونو 15 محرم سکم واپس کم دا زه واپس کوله نشم هغه تاریخ زمانہ فوت شو دا فضیلت زمانہ سو شو فوت شو خو اصل قرضه را باندې صدا پاتې دا او آیتی په ایمان چې دا ستا عقل تسلیمي په حقوق ول بعد کې نه کنه تسلیمي ها نه تسلیمي عقل منی کنه منی چې هغه اصل وخت فضیلت تر سړی نه شي پاتې شي خدا غشي چې کومه قرضه ده په نو اک مثل لسکی ورکی پاک تاریخ نه په بل تاریخ تي سکی ورکی دا قزما زماله پاتې دا او پدی ورکولو باندې بس کیږي پوه شوي اوس راشه شربت ایلا په مونږ باندې د الله قرض سومونز صحیح شو پرس کا د ماسپخین مونږ مونږ ته وی چې د 12:30 نواله 4:30 پورې سو کوي او کوي په دې وخت کې په مونږ باندې مست شو فرض شو پکار دا وا چې په دک ټیم کې بالکل په ټیک ټیم مونږ چې کمندونو دا کومون سکو نو زمونږ ذمہ بس شي قرض بخلاص شي په دک ټیم کې مونږ ونکو دا رز واپس کول شو فضیلت خو زمونږ نسو شو لاړو خو ذمہ زمونږ صدا مشغوله ده ادرانه ده صحیح ده اک شان د سلور رکاته کپ بل ټیم کې وکړو ذمہ په پارېږي کی کنه دا مونږ ته اک نس متوجه دي نو نو په خپل وخت کې کړی دا او نو هلا په بل وخت کې کړی دا او نه د الله د طرف نه اعلان راغلی چې زه تاسو شوي ماف شوي نو ولي دا سي ذمہ مشغوله کېدل عقل منی کو نه مانی نو زما زمونږ څه شو مشغوله شو نو اک اقیم الصلات مونږ ته متوجه دی بل نستاجت په بن شوي اک اقیم الصلات زکه زمونږ باندې ذمہ راغلی نه کنه خبره باندې پوښو خدا ګوره په هغه ځای کې چې د قضا غ مثل عقل سکی معنی لکه د روزي په ځای روزه د مونږ په ځای د حج په ځای چې عقل څه کوي چې د کم شي مثل عقل نه مني نو هغه د پاره خامخا نس ته ضرورت دی پای کې مونږ هم وایو چې نوې نس پکار دی او امام شافعي مو یې څه پکار دی او چې هغه ځای کې چې کم قضا خو مثل وکنه نو چې کم ځای کې مثل عقل نه مني عقل نه مني مطلب دا نه دی چې عقل مخالف دی خو عقل وترسای کولای نشي نو هغه ځای کې باندې نس پکاري منګو موایو امام شافعي موایي خو چې کم ځای کې مثل عقل منی لکه د سلور رکعاتو په ځای سلور رکعاته د روجي په ځای روجا دا عقل څه کوي معنی دې ته عقل رسایي کوي دک ځای کې بچ کم ننو نوی نس تاسو نشتا حاجت نشته او دای دلیل شو تاسو دې کته ځای ته ګوري د دا ځای لګ نیمګړی ذکر کړی دی دی وجنه لګران دی کنه اوس اوس پنی ګران که خیری لئن بقاء الصلاه زکا پات کېدل د مانزو په سړی باندې او د روجي فی نفسه للقدرت د وجد قدرت نه چې د سړی په قدرت ته جسو نسی روجو نسی او مسکی وکي علی مسلم من علی مسلم من عنده په قدرت قدرت وی په یو مثل باندې چې د مثل د طرف نه وی وسقوط فضل الوقت او د سړی نه غ فضیلت د وخت پاتې شي لا اله مثل و زمان دا غ مثل په دا غ وخت پاتې کېدل چې فضیلت څه شو پاتې شو دا غ په نه تاوان شته صحیح ده کنه انې په مثل شته نه دا وته نه وای چې په خپل ټیم نه راکړې وي نو تا مال زر روپۍ راکولې او چې خپل ټیم نه رستو کای اوس پر 1500 سکای راکای په خپل ټیم نه یا چې په خپل ټیم نه کول نو سلور رکعاته به کول چوسې په مازیګر کې کینو اته رکعاته به کوي دا د فضیلت د پوت کېدو تاوان شو دا پکې نشته دا پکې لا اله مثلن و زمانن للعجز عنه د وجه د عاجز کېدلو د دې مثال نه ځکه موږ د فضیلت د وخت را رستو کولې نشو او هغه بیا راګیرولې نو امر معقول دا یو امر څه دی معقول له چې اصل بقا د سړی باندې پاتې شي موس پس شي پاتې شي او هغه د فضیلت د وخت تس شي فوت شي دا مرصد معقول له نو فعدنا حکم القضاء نو چې کوم زاینو کې وکمو وکمو زاینو کې سره غلې و نس جدید راغلې و کنه بس هي کې خو نس جدید شتا خو چې کوم ځایونو کې نس د قضا د پاره نوې نس راغلې نو نو موږ هغه کې وی چې زوړ نس په موږ باندې سره پاتې دي موږ هغه ته هم حکم متعدی کو چې دلته موږ باندې حاصل سس دي پاتې دي نو موږ متعدی کو حکم لره د حکم د قضا الا ما هغه ستعلم يرد فيه النس چې بده کې نس نه وارد شي هو المنظور من الصلاه لکه ګوره د مونږ په قضا کې خوشش ته نشته خو یو سړی چې کم دنو نظر وکړو چې زب ما خام سرور رکعات کوم او وزر وته پیس شغب نه پلي و نه کړل نو مونږ وایو د دین خپل د قضا راو ګرځي اوس په دې باندې څه نشته نس نشته خو مونږ وایو چې دا په کوم ځایونو کې نس راغله دي نو دا غي نه مونږ معلومه کړه چې دا غ ځایونو قضا واجب ونه د دې قضا هم څه ده واجب ده کاغه مونږ منخت کړي کده زکات دغه کړي یعنی د روزي قضا او د موس قضا په دې نیوی نیوی څه شو نس باندې شو و ما لم يرد فی النس او په کوم کې چې نس نه شوی وارد شوی نو انما یثبت القضاء به سبب التفیت هغه په نسبت هم بیا قضا واجب ده چې په کوم کې څه نشته په کاردار چې په کوم کې څه نه وي ناغه په کې څه نه وي قضا نه واجب کړي خو په کوم څه کوي مونږ ویلو نن ظاهري کې سمره د خلاف زمونږ او د ترمیان دا مگر په فواد کې پچا کې مطلب دا دی چې د فواد په صورت کې چې د سړی نه د غسر وجه شو پاتې شو نو زمونږ په نسبانه قضا صدا واجب دا دغه په نسبانه قضا واجب نه ده حالانکه دوی مذهبدار دی امام شافعي چې د فواد په صورت کې صدا واجب ده نو دا فواد په قائم مقام نه نسي جديد شي نو په یو صورت کې نسي جديده په دیم صورت کې تف ویل په دیم صورت کې فوات نو سمره د خلاف نور نشته قضا غوم واجب ویل مونږ هم سویل صرف دلیل کې فرق سکی فایندنا الا فایندنا زموږ په نسبانه یجب القضاء فی الفوات وعنده لا وقیل ویل شوی دی دویم مذهب چې الفوات اذا قائما مقام الناس چې دا فواتم قائم مقام نه چا دی کت تفید نو ولا تزر سمر ذل خلاف بیا سمر د خلاف نه ظاهریږي الا فی التخریج ځنې مسلې دي د فقه چا زمونږ تایید کې ځنې مسلې راغې سګي تایید مونږ ویلو اے تاسو کومه تاسو خشه دی کنه یو سړی دی او داغه نه په سفر کې موس قضا شو سلور رکعات فرض ته شو قضا شو نو چې په کلی کې دی راګرځي دو برا ګرځي که سلور غلط جواب مور کوي کدل نه درځي نو وایي دو برا ګرځي سو دو برا ګرځي صحیح ده کنه او په کلی کې ته شو سلور رکعات سو شو قضا شو اپ سفر کې را ګرځي نو دو برا ګرځي که سلور خبره پويږي ګوره چې کله په سفر کې ته قضا شو کلی کې څه کوي را ګرځي نو د سفر په عنوان به څه کوي را ګرځي نو زمونږ مسله صحیح شو کنه چې نس قدیم صحیح دی نس څه شي قدیم کلی کې ته قضا شو په سفر کې څه کوي راګرځي نو د کلی باغه وای راګرځي سلور بس کوي راګرځي نو معلومه شو چې نس قدیم څه دی پوه به شوي کنه د شپې مونږ دی په د شپې په منځونو کې جهر دی د تیری منځونو کې څه دی درځي راګرځي درځي څه کوي راګرځي نو جهر پکې کول شي مونږ وایو جایز دی ولا څه دی ولا جائز دی څه دی ولا جائز نو معلومه شو چې نفس څه دی قدیم دی نفس دی قدیم دی دارنګ چې کم دنو د درځي مونږ دی او سرن دی د شپې قضا را ګرځي نو سر به پکې کوي سو پکې کوي سر پکې کوي نو معلومه شو چې نفس دی قدیم دی امام شافعي وایي چې تاسو کومه چې وسړې نه جوړ دي منځونه تاسو شو قضا شو پناس تم نشو کوله په ملاس تم نشو کوله او چې قضا شو تنه اوس خوش ورا ګرځي نو څنګه به را ګرځي په ملاس ته را ګرځي که په ولاړه په څه به را ګرځي امام امام شافعي معلومه شو چې نص ده جدید ده نص ده جدید ده وای زه تاسو کوم چې اوسړی صحت کې وو خو او په ولاړه تی منځونه شو قضا شونه دی ولاړې خو غل درې دې شو منځونه وقضاء السر في الليل سرا يؤيد ما ذكرنا دا څلور مسلې زمونږ څه کوي وقضاء الصحيح صلاه المريض بعنوان الصحه او قضاء د روغ سړي چې کمندونو منځ مرز لره په عنوان د صحت باندې او قضاء د مریض منځونه د صحت په طریقې د مرز باندې يؤيد ما ذكره دا تایید د چا کوي د امام شافعي ثم ذهاهنا سوال مشهور یریت په منګ باندې